دغه اول لیک زموږ اورېدونکي سراج الدین رالیږلی ده وایي سلامونه وایي وروسته له سلامه څخه پوښتنه کوي وایي که یو څوک د مور او د پلار بې له اجازې و جهاد ته ولاړ سي او هلته ووژل سي نو مرګ یې څنګه دی بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضراتو دا جهاد دو قسمه دی یو هغه مرتبه د فرض کفایه ده او یو مرتبه د فرض عینی بولی معنا دا کدا شوی چې مسلمانان په وطن د کفار ورګډیږي دغه وخت کې د جهاد د فرض کفایه بلل کېږي یا هغه کسان چې د هغو د وجې دفاع د دشمن کېدلای شي د کافر او د ظالم که دا نور وطن آرام کښېني یو څو کسه دفاع کولی شي په دې وخت کې فرض کفایي بلل کېږي لکه د جنازې لمونځ اما په هغه وخت کې چې کافر پر وطن د اسلام راشي یو کلی یا یو ساړه مشغول کی یا دغسې مفسدان ظالمان پیدا شي چې هغه پر ضد اسلام پر ضد قرآن پاک ولاړ وي بیا نو په دا لرو کسانو دفاع نشي کېدای دلته مرتبه د فرض عین ده په دغه وخت کې بیا د مور او پلار دغه اجازه نه غواړي نو دغه حضرات مجاهدین چې په شهادت رسېږي نن ورځ که د مور و پلار اجازه وي که نه وي دوی شهدا دي او په حکم د شهداو د احد کې دي الله جل جلاله وعمن واله و دوی ته هغه اجوره کامله د شهید ورکوي په شهادت کې کم شک او شبهه نشته په دې مسئله کې اضطراب ونه لري والسلام